ستاسو په نظر راشي بیا هغه د خپل بادشاهي په تخت کې ناستو او نور او سپوږمۍ د یو قانون پابند جوړ کړل د دې ټول نظام هر څه د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټولو کارونو تدبیر کوي د انګورو باغونه دي فصلونه دي د کجورو ونې دي چې سپکی د یو بیخ نه غړي راختلې دي او سو د یو بیخ نه یو راختلې ده ټول په یو قسم اوبو خړوبېږي لیکن مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر په دې ټولو سيزونو کې ډېرې نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي الله د هرې حاملې خزي د خېټې نه خبر دی څه چې پاغې کې جوړیږي داغه نه هم خبر دی او چې څه کمې زیاتې پاغې کې راځي داغه نه هم خبر دی د هر سیز د پاره داغه سره یو مقدار مقرر دی عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هغه په پټ او پخکارا په هر سیز باندې عالم دی هغه تندرونه رالیږي او اکثر دا تندرونه چې پچا را غورځول غواړي نو عین په داسې حالت کې پرې را غورځوي چې کله خلک د الله په باره کې جګړې کوي واقعي چې داغه تدبیر ډیر زبردست دی له دعوت الحق هغوی ته اواز کول خو داسې دي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خواري کړي او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خولې له راشئ حالکه اوبو هغه له ورتلونکي نه دي همدغسې د کافرانو دعاګانې نور هیڅ نه دي بس یو خطا غشې دی د دوی نه تاسو کړه چې د اسمان او د زمکې رب څوک دی ورته وایا چې الله دی بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت دا دی نو آیا هغه تاسو پرې خو دو او داسې معبودان مزان لا کارسات جوړ کړ چې هغه په خپل هم د خپل ځان د پاره د سنفا او نقصان اختیار نه لري ورته وایا چې آیا ړون او سترګوالا برابرې دي شي آیا رڼا او تیارې یو شان وي او کو داسې نه ده نو آیا د دوی جوړو کړو شریکانو هم د الله په شان څه پیدا کړی دي چې داغه په وجا په دوی باندې د تخلیق یعنی د پیدایش معاملہ شکمن شوه ورته وایا د هر سیز خالق صرف الله دی او هغه یو دی په ټول باندې غالب دی او بورا ورولې او هر لخته او نالې د خپل اندازې مطابق دوبونه ډکی ډکی او بيدلې بیا چې کله سیلاب را پورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل او هم دغه زګونه په هغه وسپنو باندې هم راځي کم چې خلک د کالو او لوخو وغیرہ جوړولو د پاره ولي کوي په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل معامله واضح کوي چې کم زګ دی هغه الوزي او کم څه چې د انسانانو لپاره فائدہ مند دی هغه پس مکه کې پاتې کیږي دغه شان الله په مثالونو سره خلق په خپل خبره پوهه کوي کوم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو دا غوي د پاره بهتري ده او چا چې دعوت قبول نکړو هغه کو چې د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کړي نو هغه به د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکولو ته تیار شي دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوځي دوزخ دی او ډیر خراب زی دی آیا دا څنګه کې دی شي چې کم سړی ستا د رب دا کتاب چې هغه په تا باندې نازل کړي دی حق بني او کم سړی چې د دې حقیقت د طرف نه ړوند دی هغه دواړه یو شان شي نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلوي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دا غوی حال داوی چې د خپل رب د رضا د پاره د صبر نه کار اخلي مونږ قائموي مونږ چې کم رزق ورکړي دي دا غینا پخکارا او په پټه خرج کوي او بدی په نیکۍ سره د فکوي د آخرت کور هم د دې خلکو د پاره دی یعنی داسې باغونه چې داغوی د همیشه اوسېدو ځای به وي هغوی به ورته په خپل هم داخليږي او داغوی په پلرونو نیکونو کې او داغوی په خزو او داغوی په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم هلته داغوی سره ځي فرښتې به د هر طرف نه داغوی د استقبال د پاره راځي او هغوی ته بوایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده پاتې شو هغه خلک چې د الله وعده د مضبوطولو نه رستو ماتوي او هغه رابطه پرې کوي د کوم د یو ځای کولو چې الله حکم کړی دی او پزمکه کې فساد خوروي هغه د لعنت مستحق دي او دا غوي د پاره په آخرت کې ډېر خراب ځای دی د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لېږلې یې یو داسې قوم ته چې مخکې ترې ډېر قومونه تیر شوي دي د پاره د دې چې ته دې خلکو ته هغه پیغام واوروې کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوي دي دوی ته وایا چې هم هغه زما رب دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته او غرونه روانېدلې یا ځمکه شلېدلې یا مړی د قبرونو راوتلې او خبرې کولې دغه شان نخي خودل خو سګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي آیا مؤمنان د اوس پورې د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د سنخي د ظاهرې دو په امید ناست دي او هغوی د دې په هیدلو نه رستو نا امید نشو چې کو چری الله غختله نو ټول انسانانو ته به هدایت کړي وي کوم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړی دا پاغوی باندې د خپل عملونو په وجا سنسو افت ضرور راځي یا دا غوی د کور خواته چرته نازلېږي دا سلسله به هم دغه روانوي تر هغه پوري چې د الله د وعده وخت پوره شي ومن يضلل الله فما له من هاد آیا نو هغه ذات چې د یو یو نفس په عمل باندې نظر ساتي داغه په مقابله کې دا بے باکی کیږي چې خلکو داغه سره څه شریکان جوړ کړي دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچری واقع هغه د الله خپل جوړ کړی شریکان دي نو لکشان نمونه واخلای چې هغوی څوک دي آیا تاسو الله ته د یوې داسي نوي خبري خبر ورکوي چې هغه ته په خپل ځمکه کې معلومه نه ده آیا تاسو بس هغه خبري کوي کوم چې مو خلیل راشي حقیقت دا دی چې کم خلکو د حقیقت منلو نه انکار کړي دي دا غوي د پاره خپل مکرونه خاص تخ کار کړی شوی دی د داسې خلکو د پاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دی هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي مثل الجنة التي وعد المتقون د الله نه د یریدونکو خلکو د پاره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان داده چې لاندې تری نهرونه بهيږي داغه میوه همیشه دي او سوري لای زوال نشته دا انجام دی د متقیانو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام داده چې داغوی د پاره د دوزخ ور دی الیه ادعو و الیه مآب اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړې وو هغه د دې کتاب نه کم چې مونږ په تا باندې نازل کړي دي خوشاله دي او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني تو ورته صفا صفا وایا چې ما ته خو صرف د الله د بندګۍ حکم راکړې شوی دی او د دینه منکړې شوی يم چې څوک داغه سره شریک جوړ کړم نو په دې وجہ زه داغه طرف ته رابلل کوم او هم داغه طرف ته زما رجوع ده د دې هدایت سره مونږه دا عربي فرمان پتا باندې نازل کړي دي اوس کچري ته د دې علم باوجود کم چې تا ته راغلي دي د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نستا څوک ملګری او مددگار شته او نسوک تا داغونه بچ کولی شي ستانه مخکې هم مونږه ډېر رسولان لېګلې دي او هغوی مو بال بچواله جوړ کړی وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر سو نه خپل راوړې وي د هر دور د پاره یو کتاب دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وسيعلم الكفار لمن عقب الدار د دوی نه مخکي چې کم خلک تیر شوی دي هغه هم لوی لوی تدبیرونه کړی دي لیکن اصلي فیصله کونکي تدبیر خو ټول د الله په لاس کې دی دا انکاریان وایي چې ته خو الله نه را لګلې ورته وایا زما او ستاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده او بیا د هر هغه سړي گواهی کافی ده چې هغه د آسماني کتاب علم لري